کابل ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه ملاشبیر احمد الفت او د شمرزو ولسوالۍ څخه عبدالجبار نوري لیکونه رالېږلي او پوښتنه کوي وایي دغه مجاهدین او نور خلک چې بندیان سي او هلته یې لمانځه ته نه پرېږدي که وروسته دوی راخلاص سي دغه لمونځونه به راګرځوي او که نه حضراتو هلته یې لمانځه ته نه پرېږدي د دې څه معنا ده یعنې تیمم ته یې هم نه پرېږدي د دغه ظالم ګمراه برهان الدین په لاس کې دا زموږ طالبان بندیان او هغه بله په لاس چې مبادله سوه د هرات په حصه کې دی به دا ویل چې موږ یې اوبو ته نه پرېښوو لمانځه ته یې د باندې نه پرېښوو ډوډۍ به یې نه راکول حتی دا زارۍ به مو ورته کولې چې د باندې واښه دي و دغه ته مو ورېله کوي چې دا واښه وخورو او هغه ظالمان، کافران، مرتدان، هغه سابقه کمونستان، خرچان و پرچان دا به راله او موږ ته به یې دا ویل په دغه حکومت کې د برهان الدین رباني دا به یې راته ویل چې ستاسې خدای چېرې دی، ولې اوس نه راځي چې خلاص مو کړي، الیاذ بالله. دا په نامه د اسلام په نامه د مجاهد دغه ظالمان دغه عمل نو دغه حضرات بندیان چې د دغسې ظالم و کافر په لاس کې بندیان وي چې اوداسه ته نه پرېښووه دوی حق د قضا د لمانځه نه لري حضراتو هلته دې تیمم وکړي په هغه کوټه کې په بندیخانه کې کوټه کلف دي دا خپل لمونځونه لیکي، که جامې مردارې دي، په مرداره جامه کې دې لمونځ کړي، اودس یې نشته یا جنابت ورته پېښ دی، خپل تیمم دې کړي. او که داسې کسان وه چې هغه اودس باندې هم قدرت نه لري او تیمم هم نه شي کولای، ټینګ یې تړلي وه دې کافرانو، ظالمانو، د دوی څه چې لمونځونه قضا شوي دي، هغه به بیا راګرځوي، بې له دغه راګرځولو د لمونځو بله لار نه لري، والسلام.